او وشتمه صفحه زاد الطالبین حدیث نمبر یوصل دواتیا ایک سو باسی نمبر حدیث او بیان د لیسا ناقصا ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب بخاری او مسلم روایت ده نه ده شدید سخت بسرا په پریوتلو کې یعنی صح هغه سره نه ده پالوان هغه سره په بل محاوره د ویل شي پالوان پالوان هغه سړی دی چې هغه مالوګي د خپل ځان په وخت غوسه کې چې غوسه ورشي ځان کنټرول کی یا بهر وزي یا سملی یا بوس کی مزخلین او الله ما معاف کی بس دا نجو غوسه ورشنو دی بیا کنځلو ته کار وي وستا بیبي وستا لالا وستا دا ودا بیا چې مولا سره او طالب سره یا سن اب کنزل کین من بو ته کنزل نه من ته کباریان وایم دا بو لیس مننا نده زمننا غسوک من خببا غسو خببا امراتن چاغاف دوکه کوي فساد کوي د خپل خزه سره علا زوجها په خاوند هغه باندې غوسه کوي په دشمنی وروري په شر او په جګړه او سره اخته کوي خزه د خاوند سره په شر باندې اخته کوي ته خاور پرېدا دا چې او دا چې خبره وته کوي او عبدن او یا غلام علی سیدی په خپل مالک باندې نه غلام په خپل مالک سره په شر او فساد باندې اته کوي دا خنه لیس منا من لم يرحم سمون ته پته ده لیس منا نه زمنګ ناسو لم يرحم صغیرنا دا پرون مونږ ویلو خو چونکه دا کسان نو نو دوی مونږ ته دوباره کوي خیر دی ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا دا کله کله سبق مونږ دا باز مونږ ویلو خو مونږ بیا وایو یا د کار شوی نه یا ملګری پکې ډین نه موږ ته درخواست وکړو موږ وځه خیر دی لیس منا دانه چې موږ نه پوي لیس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا نه دې زمنګ نه سو چا رحم نه کوي زمنګ په کشرانو باندې ولم يوقر كبيرنا اب عزت نه کوي زمنګ د مشرانو د مشرانو عزت بکې کبالي تا دا حدیث نو ویلې چې ته رب بدوي ويا امرو بالمعروف دا چې ته چا پسې کنزل کې هغه ستان زوري دي علول علماء دي حق پرستی دا عیان د قران او د سنت دي ويا امرو بالمعروف او حکم کوي پنه کو باندې ها او حکم نه کوي او چې حکم پنه کو نه کوي زمانہ نه ده وینها عن المنکر او نه منه کوي خلق د نارواونه نو زمانہ نه ده څنګه نارواونه خلق منه کوي چرته تنخادار نه دي ذمہ دار نه دي اجزانان دي ها اس دیاری ګټي زموږ سره ګټي راکې نه غم په بیمارو په مصیبتونو په تکلیفونو باندې لګي زه خو صدا کارو کوم کنه دی نه هم نن کبانو خو نن دا گاونډي ته پوسه کړي ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان خو کوشش کوي زموږ چې کوم ملګری دي موایلین خصوصا ار څوک چې وستا په چنه باندې په گاوندي وګيري غریبانان دي اگر ار څه چې کې هوته سره خچا دیږي بس او شي گزاره سره کا نه دی مؤمن ستوره نسل یو له راس پر دلې کتلې یا کنه او ټول نسل یو له بدنام کړي دا د غلطو خبرو انجام بیا غلط خبره مکوه اسم نشتا لیس الواسلو اچ س غندولې کوي ټول راکاره کوي وتا بیا دا کوي کنه لیس الواسل بالمکافی ولكن الواسل الذي ذا قطعت رحمه وصلاه نه دی واصل نه دی پیوس کوونکې سره رحم کوونکې بالمکافی سشه بدلور کوونکې کده خپل ولی پالی هم سره پالی دا همره بدل شو چې تخپل ولی چا سره پالی او غم د سره پالی دا خپل ولی الک پلانی ما کړه غو هراوړې د قرباني زې مو کړې دا هوتا بدل ادا کړ اغه نو وروړي او تاول یولا د خپل ولی دا هغه اختر کې نو راغلی او تول لاله دا خپل ولیدا او چې هغه راغلی ولکه زم لار شمه نو دا سره بیا نو بیا بدل لې پوه شو کنه دا هغه نو راغلی هغه چې نو راولي او تاول یولا دا خپل ولی حق ادا کا دا دا حق ادا کړو ا واصل هغه څوک دی هغه کس دی اذا قطع کلا چې کټ کړی شي رحمو خپل ولی دا هغه خپل ولی غصه وصلها نو دې په وسکه غیلرا وای کته زمانه دې ځان جدا کې همولي سي ته تا کله پرېدا وګوره جدا کله پرېدا